اللهم لا إله إلا الله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك إله العالمين كم كتاب مقدس چې ولوستل شو خداوند عالم خپل دربار کې دا لوستل د دې بندګانو قبول او منظور وګرځي إله العالمين لولو والتم خپل دربار نه جزای خیر عطا کړي او کوم طلباء چې د الله کتاب یې زده کړ، خداوند عالم دوی ته هم د خپل خزانو نه ډېر رحمتونه اور برکات، فیوضات، چې دي الله پاک دوی ته نصیب کړي. اله العالمین دا ځای چې څنګه وینا وشوله کومو علماوو، کومو مخلصو مسلمانانو، قربانۍ په حالت کې مشقت په حالت کې دا د دين يو مرکز آباد کړ اوس به نه هغه يا څه به وي څه به نه الله پاک د ټولو قبرونه منور وګرځي الله پاک دې د هغوی آخرت درجې چې دي بلندې کړي اله العالمین دغه رنګې څومره علما چې دي د دین خدمتونه یې کړي دي الله پاک دې د پوره امت طرف نه دوی ته جزای خیر ورکړي اله العالمين چې کوم مسلمانانو دلته څرنګه تعاون کړ دی د مدارس سره مسجد سره طلباو خدمت کړ دی هر قسمه الله پاک دې د دوی دا خدمات خپل دربار کې قبول او منظور وګرځي د دې په مال کې کاروبار کې دې الله پاک خیر او برکت واچي د دې کورونه دې الله پاک دیني دنیاوي برکاتو سره اباد وساتي، د دوی اولادونه کورونه دې الله پاک صالح وګرځي، الله پاک دې د دې مسلمانانو د جان مال د کاروبار حفاظت وکړي اله العالمین، کومو د دې کلي زنانو. د ډوډۍ په شکل یا بل څه څه نه څه په شکل کې چې تعاون کړي الله پاک دې دوی ته هم جزای خیر ورکړي قرآن به اورېدلی کورونو کې ناسته به الله پاک دې د دې د نجات ذریعه وګرځي الہ العالمین څومره دیني مدارس چې دی الله د دې حفاظت وکړي علماو حفاظت وکړي یا الله د مجاهدینو حفاظت وکړي د دوی د قیادت حفاظت وکړي. خداوند عالم، عالم کفر چې څومره کفار دي یا خو دوی ته هدایت وکړي او چې هدایت قابل نه وي الله دوی د دنیا کې د عبرت نښه وګرځوي. اله العالمین د فلسطین د مظلومو مسلمانانو نصرت او مدد وکړي. اله العالمین د عراق د مسلمانانو مدد وکړي. اله العالمین د چیچنیې د مسلمانانو مدد او نصرت وکړي. خداوند عالم د افغانستان د مسلمانانو د مجاهدینو د طالبانو یا الله مدد وکړي اله العالمین د جهاد په میدان کې چې کوم رونه ولاړ دي خداوند عالم هغوی ته استقامت نصیب کړي کوم چې الله شهیدان شو اعلی علیین کې او د شهداو غټې غټې مرتبې ورته نصیب کړي خداوند عالم څوک چې زخمیان دي خدای دې ورته صحت کامل عاجل نصیب کړي. اله العالمین څوک چې بندیان او قیدونو کې دي د کفارو او د کفارو ایجنټانو په ظلم او ستم لاندې دي خداوند عالم د هغوی لپاره د رهایي او د خلاصي غیبي اسباب راله جوړ کړي اله العالمین په حفاظت سره عافیت سره اې الله خپل کورونو ته وطنونو ته هغه ورسوه اې الله ستا د قدرت نه یو څیز بار نه دی. اله العالمين يو ځل بيا د علماو طلباو مجاهدينو صالح حکومت په دې ځمکه باندې الله ته قائم اور دائم وګرځوي اله العالمين د څومره دنيا کې فساق فجار دي د دې ته هدايت وکړي او د دې د شر نه الله د عالم اسلام او د مسلمانانو حفاظت وکړي خداوند عالم پاکستان چې د مسلمانانو یو ملک دی او د دیني مدارسو، دیني تحریکاتو یو غټ مرکز دی، اله العالمین د دې ملک حفاظت وکړي، اله العالمین دې ته یو صحیح، غیرتمند، صالح قیادت نصیب کړي. اله العالمین د فساقو فجارو یا الله د بی دین خلقو د حکمرانه نه د ملت او پورا عالم اسلام ته نجات ورکی اله العالمین عالم اسلام ته او پاکیزه صالح قیادت نصیب خداوند عالم د دین چې څومره دنیا کې تحریکات دي تنظیمونه دي په څه شکل کې چې هغه کار کوي یا الله چې د دین کار وي ستا د رضا مطابق وي خداوند عالم د ټولو کارونو کې خیر او برکت واچوي یا الله اخلاص نصیب کې ټولو ته الہ العالمین حفاظت وکړي یا الله د دینی تحریکاتو کې خیر او برکت واچوي الہ العالمین د پاکستان دینی مدارس او مساجد یا الله د دې حفاظت وکړي الہ العالمین د هر قسم شر او فتنو نه د حفاظت وکړي د مساجدو حفاظت وکړي، د مسلمانانو د بازارونو، کلو، ملکونو او علاقو حفاظت وکړي، دا د عالم کوم نفرتونه چې دي په هر قسمه هر نوع الله پاک دې هغه د مسلمانانو د زړونو نه وکاږي او الله پاک د اسلامي وحدت او اخوت محبت چې دی دا دې موږ ته نصیب وګرځي. خداوند عالم بیمارانو ته شفاء کامله عاجله نصیب کړي اله العالمین د قرآن د اختتام د ختم قرآن مبارکه اجتماع ده او طالب علم علم دي مسافر دي رمضان کې دي د مختلفو علاقو نه راغل دي د دین په نسبت جمع دي خداوند عالم د دې مجمع چې کومه وعده ده ای الله ستا د رحمتونو او د انعاماتو مونږ کې یو سړی هم د هغې نه محروم او نه ګرځوي او د هغې اهل او مستحق مونږ وګرځوي خداوند عالم په دې علاقې منې کلی باندې خپل رحمتونه نازل اله العالمین څومره مسلمانان چې دینی مدارس او پالنه کوي د دې خدمتونه کوي اے الله د دې ټولو په مال کې اولاد کې خیر او برکت واچوي اله العالمین کوم علماء ربانیین چې په یو نه یو شکل کې یا الله د دین خدمت کوي علوم نبوت سره تعلق ساتي خداوند عالم د دې دنیاوي ضرورت خپل خزانو نه ته پوره وګرځي اله العالمین استغنا ورته نصیب کړي خداوند عالم د احتیاج نه محفوظ وساتي اله العالمين د دې ديني خدماتو کې خير او برکت واچوي اله العالمين قبوليت مقام ورته ورکړي اله العالمين زموږ اولادونه صالح وګرځوي نيک وګرځوي علما صلحا وګرځوي اي الله د مسلمانانو ځوانان هدايت طرف ته راولي اله العالمين د مسلمانانو صلاحيتونه دين طرف ته راوګرځوي الہ العالمین د مسلمانانو لونو لا الله هغه ته شرم و حیا او غیرت ورته نصیب کی د امهات المؤمنین او صحابیات زندگی اخبلول توفیق ورته نصیب کی الہ العالمین کفری ثقافتنا یهود و نصارا و هنود دا غوی د شکلونو نه لباسونو نه صورتونو نه ای الله زمونږ د پوره مسلمان معاشري حفاظت وکړي خداوند عالم ته زمونږ ټول حاجتونه پوره او منظور وګرځي اله العالمین جنت الفردوس او دا غي نعمتونه مونږ ته نصیب کړي اله العالمین د مرګ د سختۍ نه محفوظ وساتي اله العالمین عذاب قبر نه حفاظت وکړي اله العالمین د قیامت د سختۍ نه حفاظت وکړي یا الله د قیامت پر ورځ نبی علیه الصلاۃ والسلام شفاعت مونږ ته نصیب وګرځي قران حکیم شفاعت ته الله مونږ ته نصیب وګرځي اے الله ستا نیک صالح بندگان چې دی الله دا غوی په صف کې دا غوی په زمره کې الله زمونږ حشر وکړي خداوند عالم دنیا کې هم مونږه کفار او فساق او بيدینه خلق د صف نه الګ تلګ وساتي او د اهل حق په صف کې الله شمار وساتي اور آخرت کیو مې الله د دوی د صف نه د کفارو بې دینه خلقو د صف نه مونږ جدا وساته اله العالمین مسلمانانو څومره عبادات چې بیا خپل دربار کې قبول او منظور وګرځي اله العالمین د خیر برکت والا میاشت اے الله رحمتونو میاشت د مغفرت میاشت د جهنم نه د ازادي میاشت یا الله د دې میاشتې رحمتونه مونږ ته نصیب وګرځي خداوند عالم مغفرت مونږ ته نصیب وګرځي او د جهنم نه نجات او خلاصي چې د هغه مونږ ته نصیب وګرځي اله العالمین د ټولو مسلمانانو حاجتونه پوره وګرځي اله العالمین زمونږ په رزقونو کې اولادونو کې